بعد فردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهب ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا يداوم على الوزوء إلا مؤمن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم حضراتو ما ستاسو در باندې یو حدیث ته پیغمبر علیه السلام مبارک ولسته دی حديث مبارك كي دري جملي دي يو جمله هذا شيء استقيموا ولن تحصوا دا ولې جملې مقصد دا دی چې استقیمو ای زما امته د اسلام په سیده لار روان شي د اسلام په نیغه لار روان شي او کوشش کوا مجاهده کوا ریاضت کوا چې ته په نیغه لار روان شي او په تا کې استقامت راشي کله چې ته بلوغ ته ورسېدې نو تر مرګ د ورځې پورې چې تا کې څومره طاقت یي نو ته د الله د رضا دپاره کوشش کوه قرآن عظیم مبارک کې راغلي دي فاتقوا الله ما استطعتم ته تقوا اختیار کا چې څومره دي طاقت دا الله په دین کې ختم کا چې نور طاقت تکې پاتې نشي تر غي پوری د خدای نه او یریګا بل ذکر راغلی د قران عظیم کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا چې عالم نکاح تړي نکاح په ټیم کې درې آیاتونه دي یو پکې دا دی دا به وایي خطبه کې بداوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مسلمانه د خدای نه ویریږه هغه یرا چې د خدای د شان سره لایق ده ولا تموتن الا وانتم مسلمون او اے مسلمان ته دا کوشش کوا چې مرګ تا ته راشي چې ته د خدای تابعدار یې مسلم تابعدار ته وي اسلام گردن نهادی چې تا ته مرګ کله راشي د مرګ پر ورځ چې ته مکمل تابعدار د خدای یې امام حاکم په مستدرک کې دا عبد الله ابن مسعود صاحب دا حدیث نقل کړی دی د دې آیات په تفسیر کې یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې آیات تفسیر کړی دی حق تقاته بأن يذكر ولا ينسى د خدای نه یره دا ده یو ټکی پکې دا دی چې همیشه به خدای یادې او خدای به یې نه همیشه د پاره خدای یادوا چې د نه الله د نه ير نشي ګوري به ان یذکر فلا ينسى درې ټکي دي همیشه د پر د خدای ذکر بکې چې الله د نه ير نشي مجاهده کوا مسلمان به خدای نه یری په اسټیم کې چې ويشکر فلا يکفر د دې خدای د نعمت په همیشه د پر شکر ادا کې او ناشکری به نه کې درې ټکی شو دا امام حاکم په مستدرک کې حدیث نقل کړی دی يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې دا تفسیر دی همیشه د پاره حق تقاته دا دی همیشه د پاره خدای یادوا چې ایر د نه نشي د خدای طاعت کوا چې معصیت اونکه مخالفت اونکه ګناه اونکه محدثین لیکلي دي که الله پاک په وړه ګناه باندې یو انسان جهنم ته بوزي نو الله به عدل کوي ظلم به نه کوي عدل به وي بیا یې لیکلي دي که تا تمام دنیا د بیضاوي په شرح کې لیکلي دي د دیوبند یو عالم دی فخر الحسن صاحب هغه د بیزاوی په تقریر کې لیکلي دي که الله دا تمام عالم جهنم ته بوزي نو عدل وي او که دا تمام عالم جنت ته بوزي نو فضل وي بس دوه خبرې دي د الله د شان سره دا وړه ګنام لوی ده الله ډېر پاک دی نو که یو سړی جهنم ته په وړه ګناه بوځي څو کسې کې سویلی نه شي هېڅوک پکې چون چرا نه شي کولی د خدای ذات ډېر پاک دی نو تابعداري کوه معصیت او ګناه یې مه کوه معصیت وی وړي ګناه ده او او دغه وجه نه رسول الله مبارک امت ته ویلي دي چې ګناه ډېر پلیت شی دی د ګناه نه ځان وساتئ ویشکرا فلا یغفر او د خدای شکر ادا کوه ناشکری د خدای مکوه چې ناشکر چې ته نشې ګورې نو رسول الله فرمایي چې استقیم بیا علما ویلي دي چې بعض مفسرینو کمزور علم والا دا ویلي دي چې دا آیات منسوخ شوی دی په فتقوا الله ما استطعتم سره منسوخ شوی دی چې تاسو د خدای نه ویریږئ چې څومره دې طاقت دي نه جي نه دې منسوخ هغه آیات مخکنې د څلورمې پارې د سورة آل عمران منسوخ نه دی د هغې دا مطلب دی، دلته کې د دې ایات سورة تغابن چې فاتقوا الله ما استطعتم او د سورة آل عمران چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دې ایات دا ښکاره کړو د سورة تغابن چې ته دومره تقوا پیدا که داسې متقی مستقیم شه چې څومره ستا طاقت طاقت ختم کا طاقت خپل ختم کا بلکل منسوخ نه دی دا خبره تانوی بابا کړی آیات نه دی منسوخ هر مسلمان له پکار دی چې د خپل طاقت مطابق به د الله نه یریږي مشران د الله نه ډېر یریدلي دي ترمذي مبارک کې راغلي دي چې محدث ته زماني وو محدث ته زماني وو د خدای نه یریدو د ورځې به زر رکعاته نفل کول په شوا روز کې زر رکعاته هڅه ویم چې وروره ته به خدای ته څه پیش کې علم دې برابر نه دی کړی عمل دې برابر نه دی الله ته به ته څه پیش کوې تانه به تپوس کوي خدای خو یې زه څوک داسې نه پرېږدم تپوس پتې کوم آخر تا د الله په دې دین کې څه مجاهده کړې ده تا څه کوشش کړی دی زر رکعاته نفل شوا روست او قرآن شریف هم د هغوی یادو هغه بیا پکې ختمو په زر رکعاتو نفلو کې او وی قران شریف هم دا ترمذی کې راغلی دی جامع الترمذی کې راغلی دی چې د لوی دورې کتاب دی او یې ډېر هوښیار خلکو به د دې نه د خدای حق نه ادا کیږي او کتاب کې راغلی دی چې ابو هريره صاحب یو توشدان او یو بوجه چې تاسو ته مونږ او بوجه وایو توشدان یې د تخم خرما نه ډک کړی په دې کې یو لاک تخم خرما و هډوکي دله بیا په اخر کې لاول ډیر فقیر سړی خو علم یو کو داغه په وجه الله پورته کو علم دا قانون دی چې سړی پورته کوي بس وروره علم وکا که پورته نه کړی تاوان به درکو خو سم علم وکا چې کوم د خدای او رسول وی اقا علم وکا اسه نه چې سنوم په د علم چته نه دی الله به دې پورته کوي د خدای وعده ده يرفع الله الذين امنوا پورته کوم به دی نه ابو هريره صاحب بیا ځمکه هم خدای ورکړې وو هر څه خدای ورکړي وو په ابتدا کې ډېر فقیر وو دومره فقیر وو چې رسول الله مبارک یو وارې څه خبره وکړه نو د داسې ځان راغونډه وو نو یو څادر و ورسره په هغې کې یې بره طرف او لاندې طرف غونډ کړی و. هغه خبره به چاته به یې وکړمه لږه اوږده ده، بخاري مبارک روایت دی. یو څادر کې زندګي تېروله او فقیر سړی و نو خدای پاک هر څه به یې ورکړي وو. دی چې به کله ودې ده ته چې څونه احادیث یاد وو نو هره شپه به یې هغه تېرول او څومره دي پنځه زره درې سوه اووه اویا احادیث ده ته یاد دي تمامو کتابونو لیکلي دومره حدیث چاته نو یاد پنځه زره درې سوه او څلور اویا دا چې دی به ماسخوتن دا هغه سړی دی چې رسول الله مبارک نو ما ته پوسو کو وې ما ته وی چې ته به وی تر اخر د شپه کې نه کې مخ کې بکای اسنه ذکر چې ته ګردان کای وی تر پاول د شپې کې وکا ټول صحابو ته دا ټکه نو وی دې دته ویلو وې ما ته رسول الله وی چې ته به وی تر اخر د شپې کې نه کې اول کې بکای تهجد هر چې څوک پاسي تهجد ته پاسي دي شي الله توفیق ورکړي نو داغه د پر بهتره دا ده چې په آخر د شپې کې به تهجد کوي چې سبا مثلا خيږي د قدم کې تهجد بو کی تهجد بو کی او بیا به وی ترو کی د ته وی ته مخ کې کاوه ځکه چې ته گردان کوي د حدیثو دا به د هره شپه دا پنځه زره یو یو حدیث پکې د بخاری درې درې پاڼې هم شته پنځه زره احادیث درې سوه څلور اویا به د هره شپه تېرول موږ خو تېرول نه کوو که نه ځکه علم هېر شي علم ځکه هېر شي سلیم الله خان نوري صاحب اوس هم جم دي د دې مدرسه ما ډېر ولیدل او ډېر نیک سړی دی دا اوس مونږ تر حج کې مرګري وو او مشر سړی دی د دیوبند زمونږ د استادانو استاد دی دومره لوی سړی دی په دې عمر کې نواز شریف چې کله وزیر اعظم نو دی ول راغی ملاقات لا ما خام ټیم دین وته وی صاحب ته په بل ټیم کې راشي اوس په دې ټیم کې هغه د نحو میر گردان کوي نحو میر تو ګورو سلیم الله خان موري چې تو ګورو دا د طالبې کې یاد کړی نو تر اوسه پورې وتی ورو نه په هفته کې یو ځل دی او که روزانه دی دا تیری وی اوس ته اوزګار نه دی نواز شریف واپس تل نو دا ګردانونه به هغوی کول نو ابو هريره صاحب چې به ګردان وکړو د الله په دین کې مشقت برداشت کړه دا سه نه کیږي اسه بے ځای په تمه والله په بالله کوشي نه کیږي رورا دا ته بے ځای په تمه شوي اسه به جون تیر کې اسه به جون خراب شي د الله په دین کې کوشش وکا خپل طاقت ختم کا ابو هريره صاحب وي هغه انځې ته به وي چې راشه هغه بوره راواله هغه بوره به راواشته د ته به واړوله د بل طرف ته به بوره کې خدا او د په آخر چې کله سملاستو سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا یو زیبه ده سبحان الله نه یو لا کرته دا وینو به بود کېدو سبحان الله درې دېرش کرتې الحمدلله درې دېرش کرتې الله اکبر څلور دېرش کرتې په صحیح حدیث مبارک راغلی دی چې د اوده کېدو په ټیم کې به دا وی موږ دا هم نشو ویلی دا به د اوده کېدو په ټیم کې وای چې کله اوده کېږي دا به وای موږ دا هم نشو کولی هغه یو لاک درته دا سبحان الله وي د اوده کېدو په ټیم کې ته به چې لا نورې څه کړي دي اسې په تمه یو بې ځایه په تمه یو مشقت ته ګوره رسول الله فرمایي واستقیمو ته خپل کوشش ختم کا ته خپل کوشش وکړه خپل کوشش ختم که به دغې زمونږ داسې ایو طالب د شاهزادګۍ تپوس کړی چې تا مال په نکاح راک شاهزادګۍ تپوس هغه یو ورځ په یو دوس راغی ویل که څنګه په فکر کې لګی یاره وې د شاهزادګۍ په هغه نکاح په فکر کې ما وې څنګه چل وی چې الله دې تانوي بابا خوشي او ته وی چې څنګه چل دی وروره کار که خیری نیم شوی دی وی نیم کار شوی دی وی څنګه وی په نکاح کې د د خځې او د خاون رضا ضروری ده وی زه راضي ما او هغه لا راضي نه ده نو چا کله راضي شي بس نکاح خبر نیمه شوې ده وی نه په دې نیمه څه کېږي زه چې ته راځي نو راضي شه څه شو تاړو راضي څه نو څه شو په دې خو څه نه کېږي دا ناپوهه دی دې کې زما څه مطلب دی په دې واقعا کې موږ وایو موږ د الله نه راضي یو نه جي دا ګورم چې الله هم تا نه راضي دی که نه دی دا په دې کېږي ته دا ووایې چې زه د خدای نه راضي یم که دا ووایې چې د خدای نه ناراض یم خو کافر کېږي دا په دې نه کېږي چې ته وایې زه د خدای نه راضي یم ټیک ده خو دا ګورو چې الله هم د تا نه راضي دی که نه دی علي به برابر شي نکاح به علي وشي هسې تصور کې لګیا یې هله ډنډې رای بابا مبارک وي د سوات بیګا یو زه ډېر خوشحاله مننه او بیګا و هله ډنډې رای بابا د ځای نه هغه ما ته ویلي څلور کسان راغلي وو موټرو والا وو مالداران او ځمکو والا پرون غرمه راغلي وو سهار بیا لاړل ما ورته ما ذکر وي مې لکه تاسو ډېر زه خوشحاله یم چې دلته وې مونږ سره مونږ طریقت له راغلي سلور واړو په یو ځای طریقه وکړه او ډیر مبارک خلک او یې مې ډیر ته پوسونه موکړلو نو ته فکر کوا وی علادن هره بابا وی سواد صاحب رحمت الله علیه ذکر کو لګیا دي مریدان هم لګیا دي ذکر کوي سواد صاحب رحمت الله علیه ذکر کو او په دې کې د دې منګه ور دغه وخت کې چې کچ سړکونه بابا وی چې دا الله الله دې ډېر بابا وی وی دا کچ کچ سړکونه وی په دې کې یو سړی تیرې دو هغه پرېړه کې ناشتو او ریړه سنډا راخکله وی هغه وی یک هزار زار یک هزار ځان چې دې ته توتیه او تمهید دې مصرې ته وې شاه صاحب هغه شیخ ته وی ویا لکه ته ګوره چې دې څه وی دې څه مصرې کوي وی هغه وی چې که ځان ځان ریو وی کنه نو وی چې دغه ټیم کې سواد صاحب رحمت الله علیه بابا وی باباجي صاحب دا لډن ډیری وی چی سوات صاحب چیرل ناوخته دی وده کیږو لږ خوب کوو وی هغه وی چی خو چی خوب کوی خورې به والی په بسترو معشوقې چا ګټلی دی وی او هو وی هلکه بستر غونډه کا وی مستنطق انطقه الله وی دا ما ته خدای ګویا کو مستنتقن انفقه الله سوا شیخ الیا عالم کنه قادریا غفوریا ست وای قادری غفوریا د مولانا عبدالغفور صاحب طریقې ته وای کنه د سوا صاحب نوم دی مولانا عبدالغفور لوی عالم علامه الدهر او د لوی کرامت خاوند ده زما زوی دغه رې ناست دی دې په ابتدا کې ډېر سخت بیمار و الله په سر ولاړ دی دې دومره بیمار و چې زما مور مبارکه الله دې غي کې رحمت کی په دې شاه ما سر ګرځولې دی او په سپتالونو په څو په څو جوړې دنه منګه تر ځامن دی التاوی وی ته دلته راشه پس بیا مې دې ځان سره بوزو الله په سر ولاړ دی چل تلاړو نو بیا چې مې موکړه نو وی ته مې وی مې دې ما سره بوزه زه دې سیدو بابا ته لګوردم الته کې لاړو چې لاړو نو دې مال ته کې نو ماشوم پټې دون زما دا مشر دې مې الته کې کې نو او زلاړ مماغه سوات صاحب رحمت الله علیه جمعات کې میموز کو ما یو درکا تمونځ کو په دې کې شیخ راغی ملنګ راغی ما ته ویو مولوی صاحب راشه د میچازې کړې وي تشي زه چې رالم که نه د هغه میچازو نه داسې بړاستو لکه توده چینه چې بړاس دومره تودې وي ما ته وې مړي شم ورک ته شا خپه کېږه مه ځه زه به زو وینځم ا چپسو باندې هلته ګېټ چاپېره چپس دي وې دا به زو وینځم ته پروا مه کوه وې بس مبارک ته شا دا زوی دې جوړ شو بس خدای جوړ کړ د داسې کرامت خاوند دی نه دقه دی نو بیا الله لنډی رای بابا وی جړلې دا خبره چې الله لنډی رای بابا کوله جړلې وسره وسواد صاحب ددې نه وروسته تر مرګه پورې د شپې خوب نه دی کړی مجاهده او که مرګري یا تا مجاهده نه ده کړې داسې چته کېږي بېځایه په تمه یې بېځایه په تمه یې دا بلکل ورته ستا ستا چې کوم دی تاوان دی ما درته وې چې ترمذي کې لیکلي دي چې علماو دغه رې راغلي دي چې یو عالم په شواروز کې زر رکعات نفل برابرول الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي دا حدیث ما یو ټکی وې دویم پاتې دی درې لا پاتې دي واستقیموا ولن تحصوا او واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاه ولا يداوم علی الوضوء الا مؤمن دې کې دا ټکي پاتې دي ان شاء الله دا به که خیر تاسو ته وایم الله دې موږ او تاسو ته په غونډه باندې توفیق راکړي چې د خدای د خپل خدای هغه بندګي وکړو چې د الله د شان سره لایق دي صلی الله